ولقد جعلنا فی السماء بروجا اوس د دې داینا دویم باب شروع کیږي تر 50 آیات پورې په دې باب کې اول لس ادله عقلیه ذکر کوي ها لس عقلی دلایل ذکر کوي بیا د لس عقلی دلایل نه رستو بیا ذکر کوي سجود د ملائکو آدم علیه السلام ته چې فرشتو آدم علی السلام ته سجده وکړه دا لس دلایل چې په دې ځای کې ذکر کین نو ګوره د دلایلو طریقه هغه په دریو طریقو سره کړه دلایل قران ذکر کوي عقلی ادله کله ذکر کوي د اثبات د پاره لکه سورته یونس کې چې ذکر کولو کله دغه ادله عقلیه بیا ذکر کوي د صد پاره د اندغه د پاره د تنبیه د پاره لکه په سورته رعد کې چې ذکر کول کله بیا د ادله عقلیه ذکر کوي صرف فقط د نعمت په تور باندې دلته ذکر کوي دا به تور نعمت ها به تور نعمت ذکر کوي او بیا دا غین ورستو ذکر کوي سجود د ملائکو آدم علی السلام ته الله تعالی امر وکړ ملائکو ته سجده وکړي آدم ته انکار کړ د ابلیسو پوښوي نو مطلب دا دی په دې باب کې صرف اسباب مانع عن العذاب ذکر کیږي چې ګور ځان د په عذاب نه پس بچ کې په توحید باندې کم توحید چې هغه ثابت ته په لاسو ادله سره په دې صورت کې فلاسو دلایل سره په ډیرو دلایل ثابت ته خلاص دلته کې ذکر کیږي دغه رنګ توحید بتز دکې په معرفت سره معرفت بل چا چا پکاري معرفت بل الله پکاري چې الله سوکته داغه د امر سه حیثیت ته او معرفت په خپل ځان پکاري چې زه سوکم د آدم زم او معرفت په د خپل دشمن پکاري چې هغه ابلیس ته درې معرفتونه چې تا وکړل بس بیا به ته د عذاب نه بچ شې ها چې دغه درې معرفت او درې پیژندنې دی وکړي نو بس ته به د عذاب نه بچ شې تا ته بل آسان شي بیا که څوک په دې سره من نه چرغی ته بیا په اخیری ایتونو کې تخویف ورکړي او که څوک په دې باندې ځان بچ کی نو هغه ته بشارت ته ان المتقین فی جنات و عیون بس دغه طرز دی آسان دی باب ها ولقد جعلنا الله وی پتا کی سره ما پیدا کړی دی په سمای په اسمان کی بروجن بروجن غټ ستوري خبر جنا برج اصل کې ویل کیږي په عربی ژبه کې بروج برج هغه ظهور کار کېدو ته ویل کیږي خبر جو هغه سیس ته ویل کیږي چې هغه کار کیږي سورت احزاب کې براشي ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى او دا خزه دې نه راخکار کیږي ها په زینت کې بازارونو ته پرشان د راخکار کېدل د پخوانو د پخوانی جاهلیت نو برج کار کېدو ته ویل کیږي بروج هغه غټو ستورو ته ویل کیږي مجاهد نه پښتنه وکړ شو وی مل بروجو هغه ویل ان نجوم بروج سدي هغه غټ ستوري دی په اسمان کې کله بروج بیا مدارونو تم ویل کیږي که خیال مو کړی عقرب او دا فلانه دل و دا فلانه دی فلانه دی دولس بروجونه دي هغه تم بروج ویل کیږي هغه ته ویل کیږي ذکر د محل ذکر د حال مراد ته محل دی ها ذکر د حال مراد ته محل دی چون کې په دغه بروجونو کې دا دغه سپګمۍ او د انور راخ کار کیږي نو ښکار کیدل پکې د انور او سپګمۍ دي نو دغه اصل کې برج خو د دې د فعل لدا تبرج د دې نور او د سپګمې دا خو چې په کم مقام کې ښکار کیږي نو هغه ته مرتسوي لیکيږي هغه ته بیا برج ویل کیږي ها نو بروجن معنی څه ده په اسمان کې برجونه دي یعنی ستوري دي پکې غټ ستوري ها وزینا حال الناظرین او خسته کړي د ماده اسمان په دې ستورو باندې لن ناظرین کتون کوتا کتون کې چې ته ګوري د اسمان ورته په دې باندې خسته ښکاری ها دا د ستورو یو فائدہ شو دویمه فائدہ د ستورو سره وحفظناها من کل شیطان الرجیم او ساتل ساتم د دې اسمان لرا من کل شیطان الرجیم د هر شیطان رټلی شوی نه شیطان اسمان ته نشي خاته دې مې په اسمان بن کړه دې او د اسمان د دنه ساتم خار دې حفاظت کوما وحفظناها من كل شیطان الرجیم الا من استرق السمع مگر هغه څوک چې پټه وکسار نه وکي ها هغه شیطان چې هغه پټه وکسار نه وکي شیطان خو د اسمان خو د شیطان نه ساتم لیکن بعض شیطانان پټه وکسار نه وکي د چاته مجلس د فرشتو تا مجلس د فرشتو شروع په اسمان کې دا شیطانان په یو بل دريږي نو لار شل ته وخت کیږي چې فرشتي سوي نو کلا خصوی یو ټکه واوري نو چې یو ټکه واوري نو رامن ډکیل تر پس شهاب ثاقب را روان شي لیکن دا یو نیم پکې بچي لکه د فرشتو گزار دي نو فرشتي خو معاف دغه دي کنه د الله تعالی بندگان دي نو هغه خدغه نه دي هغه خو قدرت او تصرف او علم غیب او تنشت لري هغه ته دا پته چې روستو لګی چې هو دا خو د مونږ ته وګه خره او دغه بیا کله اون لګی نو چې راشي نو بس د کاهنانو ته یغه خبره وکي چې لکه دغه شان چل بکیږي یو لس پینځل لس سره دروغ میو ځای کی نو دغه طریقې سره دوی ځان رسي الا من استرق السما مگر که پټه وک سار نو کی دي فاتبعه شهاب مبین نو پس ورپسې شهاب مبین هغه شغله ښکارا ښکارا شغله ور پس را روانه شي دا شغله سي دا ستوري دا ستوري نه دا د ستوري نه لکه سړی چې د دیوی نه باتی بل کی کنه دیو بل دا او ته یو بل شی چې کوم نه هغه بل کی نو دا شان دا ستورو نه یو شی را بل کی او د شیطان پس راولی نو دې په ولګي اوس وظیفه غیبانی والارض مددناها دا خورته یو دلیل ذکر کا عقلی علوی دلیل ذکر کا اوس سیفلی دلیل بر او ګورا بر نه ګوري راخ لاندې خو ګورا زمکه ته ګورا والارض مددناها الله و زمکه مددناها راخ کلی د مونږ دلاره نه خورا کړی د مونږ دلاره دا مد دو قسمه یو مد په دنیا له یو مد په آخرت په دنیا کې هم د ازمکه راخکل شوی ده په آخرت کې به واذا الارض مدت د دنیا راخکل محض خورول دي او د آخرت راخکل داسې دي کړه چې دا موړی ته وباسي ښا دا موړی کله کله سړی کارین خور کړي لګي لګي موړی پکې نو بیا ته هغه موړی وباسي نو د آخرت کې چې راکاږي کنه نو د ازمکه نه به دا غرونه مرونه دا هر سبا اموار شي ښا کاندې جوړې دا ټول بته نه وځي بس دا به یو چټیل میدان چې کوم دی هغه بته نه جوړ شي والارض مددناها او زمکا خورا کړی د مونږه والقینا فیها رواسیا او غرزولم دی پدې کې رواسیا مضبوط مضبوط غرونه وانبتنا فیها من کل شیء موزون او را زرغون کړی مې فیها پدې زمکا او پدې غرونو کې من کل شیء د هر یو سیزنا موزون موزون سمانه موزون چې هغه وزن کول شي وزن کول شي سره دي سپین دي دا سيزونه دي دا وزن کول شي کنه په طول باندې تړل شي یا موزون مقدر من الله په یو خاص اندازي سره دي د الله تر طرف نه دا په خاص اندازه باندې هغه پکې پیدا کړی دي وجعلنا لكم فيها معايش بل وستي دلیل وګوره وجعلنا لكم فيها معايش او ګرځوري ملي تاسو له پیدا کړی می تاسو لر فيها په دې ځمکه کې معايش اسباب د گزاري اسباب د گزاری د عیش چې کوم دنو هغه مرته پکې پیدا کړی دي ته په گزاره کې ډوړی خوري روان و مل لستم له برازقین او هغه چا د پاره پکې اسباب پیدا کړی دي لکم تاسو د پاره و من او هغه چا د پاره لستم له برازقین چې نه تاسو هغه لر رزق ورکون کې یا هغه څوک نه پیدا کړی دي چې هغه له تاسو رزق نه ورکوي حیوانات چې هغه له تاسو رزق نه ورکوي غلامان او وینځي حقيقي رازقان تاسو دا غي نه رزق الله وي دور تور کوم په حقیقت کې لیکن تاسو سه مجازن چې کوم نه پتا سو ملازم کړي چې دتی ورکو و ام من شیء الا عندنا خزائنه الله وي و ام من شیء نشته دی یو شی الا عندنا خزائنه مگر ما سره خزانی داغي دی ښا خزانی دی نه ختمیږي داغي خزانی ما سره پرتی دی ختمیږي نه و ما ننزله او زن نازلو مغی لرا نه ورکو مغی لرا الا بقدر معلوم مگر په یو اندازه معلومه باندې دا سه نه چې خزانی دی نو تا ته خزانو چا بیان درکې د خزانو چا بیان چا ته نه ورکې بلکې سکی دا غینه په خاص اندازه باندې خلکو ته یو شی ورکي ښا هر چا ته په خاص خاص اندازه ورکي نو ګوره د سترګو خزانه و سره سمره دي پر ورځ کې انسانان سمره پیدا کیږي د غوګونو خزانه و سره سمره دي د لاسونو خزانه و سره سمره لندا شمار کنه ها دا ته خوراکونه او اسکاکونه د پر ورځ کې سمره کیږي دا خزانه دي ختمېدل نشته رخه ختمېدل نشته الا بقدر معلوم دي وارسلنا الرياح لواقحا درنون کی د اوبون ور یز لرا وانزلنا فانزلنا من السماء ماء نورا وروم د اسمان نه اوبو فاستیناکموه نسکوم دغه اوب تاسو ته دغه اوب تاسو ته کوما ټول خلق اوب د باران سکی ها که په دې ځمکه کې دا کمی اوب دي کنه دا کویانو کې دا د باران اوب چې کوم د ناغه جمع کیږي وما انتم له بخازنین او نه تاسو دې اوب لره جمع کوونکی دا او به تاسو نه چي جمع کولې زی در لویا په چینو کې او په کویانو کې جمع کم تاسو نه خلاړی چې د سمندر او دریابونو ته وبېږي لاړی چې در نه تاسو نه شي را جمع کولې تاسو خو پر اورول خود قادر نه یې په خزانه کول نه قادر سړی چې را جمع کې په خزانه کول قادر نه یې خوش کنا ژوند کول کو ونو می تو مړ کول کو ونحن الوارثون او مونږه اخیری باقی پاتې کیدون کی په دې ځمکه کې په دې کائنات کې په دې کې الله تعالی نه بغیر چې کوم دی بس نور څوک نه پاتې کیږي یو الله تعالی باقی پاتې کیږي دا ټول ارته ختم شي ولقد علمنا المستقدمین منکم ولقد علمنا المستاخرین الله وی پتا کی سره ز پی جنم المستقدمین منکم هغه مخ کې تیر شوی خلق تاسو نه یو معنا دار دویم معنا دار المستقدمین الذین ماتو ها او المستاخرین الذین هم علی قید الحیات هغه خلق چې هغه لا ژوند دي هغه مستاخرین دي دویم معنا دار دریم معنا دار المستقدمین اقوام سابقه دي المستاخرین امت محمد صلی الله علیه وسلم دي درې سلورمه معنی دا د المستقدمین د صفت کې مراد ده المستقدمین فی طاعت الله هغه خلک چې د الله تعالی په طاعت کې مخکې کیږي او المستاخرین چې د الله تعالی په طاعت کې رستو کیږي المستقدمین چې د مولس په صف کې مخکې کیږي المستاخرین چې رستو کیږي المستقدمین د جهاد په صف کې مخکې کیږي المستاخرین رستو کیږي خدا مختلف معنی کړي مفسرین الله وی په دې ټولو دا دلیل علمی شوخه دلایل د تصرف ذکر کل عقلی مخکی علوی ذکر کل سفلی ذکر کل وستی ذکر کل جوی ذکر کل چې کله هغه دلایل ذکر کړل نو اوس د دلایل نو هغه دلایل نرسو دلیل علمی وته ذکر کو ولقد علمنا علم ما سره دی قدرت او تصرف ما سره دی وان ربک هو یحشرهم او یقینا رب تا هو یحشرهم هغه بر اجمه کی ټول لرا مستقدمین به مر اجمه کی او مستاخرین به هم راجمه کی انه حکیم علیم یقینا هغه الله تعالی حکمت والا دی او علم والا دی هغه الله تعالی عالم دی او حکیم دی خام ولقد خلقنا الانسان دا بل دلیل عقلی ور سره ها اوس د توي دلیل دلایل آفاقی خو یو قتل کنه راشه دلیل نفسی وګوره په خپل ځان کې سوچو کا سړیا ته څنګه پیدا شوی من حما ان دا غټه زړی نه خندیرنا مسنونن چې پاغه باندې وختونه تیر شوی له ورته مونږ وایو له لا پیز نه کنا پوښوی دا درې دغه یو کل من سلسالن دا خټه وچا دا پوښوی دا سه وچا چې کلنګاره کوي پنور وچا شوی دا ور نه والی خو لیکن وچا شوی دا کلنګاره کوي من حما ان حما هغه خټه ته وای چې هغه ډیره مودا پرتې خندیره شي خندیره ها خراب غوندي شي او مسنونن تغیر دغه چې کوم دنو غیر او استنون کلونو چې کوم دنو هغه دا کړی بدل کړی رنگ داغي ها مسنونن نو هغه کلونه په تیر شوی دي نو دا هغه رنگ بدل چې هغه ته بیا مونږ له هوایو دا تور خټه سي هغه ته کوم دغه ویل کیږي نو دا درې دغه کوم دینو دا درې دغه ورته دي دا کې بیان کړل په یو ځای کې ورته وی د خاورې نه مې پیدا کړی بیا ورته وی د خټې نه مې پیدا کړی هغه خوره خټه شو بیا وی منتین لازب هغه خټه چې هغه کې سلیخ راغلی او ښا سلیخ نه کا او بیا خټه زړه شو نو سلیخ پکې راغی واغه غلې شو بیا چې کوم دنه من دغه خټه چې کوم دنه حما شو ها حما شو ډیر خندیره شو بیا مسنون داسې خندیره شو چې تک تور شو بیا دا غینه پسې و چکړه من سلسالن و کرنګې ده ها دا کرنګې دلې تورې او دغه چې کوم دنو هغه کرنګې دلې خمبيره تورې خاورې نه چې کوم دنو غینه پیدا کړي الله تعالی دا سوې ښا والجان خلقناه او بل دلیل والجان خلقناه او جان نکله پیریانو ها دا جان بابا چې دا دوی نکله دې ټولو پیریانو دا ګوره ابلیس ته دوی نکنه نه ابلیس خو چې تر رستو پیدا شوی دی دا مخکې نه چې کوم پیدا دی غدا دی ښا ابلیس په دې کې چې کوم دی دا یو قبیله ده ښا په دې جناتو کې کان من الجن دا د جناتو نه دی خدای یو قبیله ده په دې کې ابلیس خیل ښا دا په کې ځان ته یو قبیله ده ول جان خلقناه او نکد جناتو پیدا کړی دی الله او مونږه غیلرا من قبل مخکې د دینه من نار السموم دا اور ګرمه هوا والا نه دا سه اور چې هغه ګرمه هوا والا ښا السموم یا دا چې زهريله او د سم نه معقول د سم زهر ته ویل کیږي یا سموم الريح الحار الذي يدخل في المسامات هغه ګرم اور چې هغه په مسامات کې دن نه کیږي ها دغه ته ویل کیږي هغه اور دغه چې کوم دنه سموم من نار السموم نار السموم هغه ته ویل کیږي واذ قال ربك للملائکه اس قصه شروع شو قصه شروع شو او قصه رسول لپاره د نمونه د عذاب ده قائد د شر د تخی د شرم یو قائد شته کنه هغه څوک ته هغه دغه د ابلیس ته هغه او پی جنزان د عذاب نه بچ کنه ادله عقلیه دی وکتل په دې ځان د عذاب نه بچ کا ها ادله عقلیه باندې پوی نشوي نو را خپل ځان ته سوچو کا ځانو پی جنا بیا د ځان نه پس خپل رب پی جنا بیا خپل دشمنو پی جنا دې دریو معرفتونو باندې دان بچ کخه ها و اذ قال ربک یا کفا وقت چې وی رب سال الملائکه ملائکو ته انی خالق بشرا یقینا ز پیدا کوونکم د یو بشر په سوره بقره کې ورته ویلو انی جاعل فی الارض خلیفہ الته جاعل ویلو ځکه جاعل پیدا کول ته ویل کیږي جعل او دغه خلق هم پیدا کول ته ویل کیږي خو جهل هغه پیدا کول ته ویل کیږي چې هغه وار په واری وار په وار نو الته چون کې خلیفہ ټکه راغلی د خلیفہ معنی دا ده چې بعضه به بعضه پسې روس تر روان یو بل بل خپزای نائب راضی نکوه مړکیږي داغه زوی برازي بیا هغه پلار به مړکیږي داغه زوی برازي په دې طرز برا سره رواني نو الته کې په فعل کې تجدد په خلیفہ ټکی کې نو جاعل و سر راوړو دلته بشر دې په دې کې تجدد نشته لري نو جا خالق ټکی و سر راوړو انی خالق بشرا یقینا ز پیدا کونکي د یو بشر من سلسال دغه کړنګې دلینا ها من حما ان دغه خټه خمبیرنا مسنون ها چې هغه باندې وختونه تیر شوی دي او دغه شوی د خراب شوی ده فاذا سویته ها فاذا سويته کله چې برابر کم دی بشر لرا ونفخت فيه من روحي او پوک وهم پد کې غ روح خپل روح نسبت اضافه دغه تو شاء الله تو شو من روحي وتويا ځان ته نسبت کو دا تشریفا نه فقعوا له ساجدين نفري ذي تصدقون کی دته بس دو کوي خطا سو چې کله دې برابر کم نو تاسو بده دغه تصدق کوي فسجد الملائکتو نو سجده وکړه فرشتو كلهم طولو اجمعون په جمع باندې طولو په جمع باندې په یو ځل دا تاکید ورته راوړو خچ ګوره فرشتو کې چا سجده نه پرېخه بعض خلک کوئی ابلیس هم وای د فرشتو نه نه څنګه فرشتو نه قران وای كلهم اجمعون الا بیا پس استثناء منقطع ده الا ابلیس لیکن ابلیس نکړه ها لیکن ابلیس سجده نکړه ولی ابا انکار وکړو ان یکون مع الساجدین چې شیدې د سجده کوونکو نه ها یو خو سجده نکړه بل د سجده کوونکو د جماعت نه جدا چخه د سجده کوونکو د جماعت نه جدا چې بدعت وکړو ځان ته مخالفت د جماعت وکړو د فدیس جماعت کې نیمه دا کار یو کړو اوس دې دا کې ورته وی فسجد الملائکه ته څنګه چې الله جوړ کړو نو بعد خلکو ردی صورت حجر نه استدلال کړی دی چې سجده آدم ته قبل الاستخلاف وا مخکې دا غینه چې الله تعالی دې خلیفہ جوړ کو چې څنګه پیدا کړو سجده ورته او مونږ دلته په سورته بقره کې دا مسله دا کړې و چې نه اسیده د آدم چې کوم دغه بعد الاستخلاف و چې الله تعالی علم ورکړو ها علم ورته ورکړو نو پس د علم نه چې کوم د بیا دوی ته وی چې اوس ته سیده وکي او کم چې ته وا چې نه دا خو د مخ کې نه ورته امر کړی چې زه زی پیدا کوم او چې پیدا کوم نو بیا ورته سیده کوي نو دا امر تعلیقی دی او هغه امر تنجیزی دی تعلیقی امر دی ته وی چې یو خبره پورې معلق کی کفلانه داسې ونو بیا به ګوره داسې کار کې ها یو امیر دی هغه داسې وای کنه چې لکه ګوره کدی دا ته فوج راو خاطر نو بیا به فلانی ته جنگ لذي نو دا تعلیقی امر دی بیا چې فوج راو خاطو چې فوج دی امیر په خپل او کته نو بیا ورته وی چې فلانی او خیدا نو دا تنجیزی امر شو نو دک شانتی اول الله تعالی تعلیقی امر کو چې ګوره کف داسې یو دغه بشر ما پیدا کو نو سیده ورته کوي او کاغله ما خلافت ورکو علم نور کو دغه تعلیقی امرو بیا چې کله الله تعالی غ پیدا کړو علم ورکړو او دوی دا غ علم ولیدو نو بیا ته چې وسو کوي چې دنه بیا دا تنجیزی امرو ها دې تنجیزی امر وای فسجد الا ابلیس ابا یکون مع الساجدین قال یا ابلیس الله ته تاسو کوي ابلیس ته دغه ویو نکړه قال وی وت الله تعالی یا ابلیس اے ابلیسا مالک مالک سعذر دستا الله تکون مع الساجدین چې نشوي ته سید کوونکو سره پدې کې دغه داله کنا چې ګوره شرع چې کومه شرع پدې کې د منی او د اثبات ته دواړه لپاره دلیل غوښتې شي ها دا ابلیس خو کارو نکو د نکول هم دلیل دی ولې دی ونکړو مالک الله تکونه ما ساجدین امر درته شوی دی او ته د امر خلاف کې ها ته د امر خلاف کې مالک الله تکون ما ساجدین څه چې ویل تاسو څه عذر دستا چې نشوي تر رسید د کوونکو نه پرشتو سره د مالګرتیا او نکړه په دې کار کې دا متکبر غره د جواب تا قال دوی لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون لم اكن نی مدد اساس کاسو لاسجدا چې د بسجدي کوم لبشر یو بشر تا خلقته چې پیدا کړي وي تا من صلصال اندا کړنګي درینا من حما اندا خمبيره خټنه مسنون چې غله هدا پوښوي د الله خټنه وتا پیدا کړي انساني او هغه ته د سجدي کو مدد سره نیم ها پوښ دا ډیر لوی تکبر دی پوښوي دا من صلصال من حما مسنون دا درې پیری مکرر راغی خو تکرار نشته دی په اوله پیره کې د الله تعالی د طرف نه دا یو اخبار غیبی چې ور فرشتو ته په دیمه پیره کې ورته تعین چې کوم دغه غي وته وکړه تعین ورته وکړه او په درې په اوله پیره کې چې کوم دغه تعین وکړه په دریمه پیره کې اخبار ورکو او په دریمه پیره کې چې دا شیطان وای دا توهی اهانتن وای ها اهانت کوي توهین کوي چې دا خو د خټه نه پیدا دی د تبه د صدیق ما د تل څنګه صدیق حکم قال الله ورته وی خا فخرج پس اوزا من هذا دی جنتنا فانك رجيم یقینا ترټل شوی ها ترټل شوی دا پکې هغه ماخذ دی ها ماخذ دی عذاب ول راضی عذاب د الله تعالی د امر نه پاو مخالفت کول راضی اول عذاب پچا راغی په ابلیس باندې راغی لعنت فعلی به بیا شروع شي د قیامت د ورځې نه بعد جهنم ته بلال شي ها جهنم ته بلال شي قال او ابلیس دا واقع تیر شوی د سورته اعراف کې تیر شوی دا قال او د رب ای رب زما فانذرنی نو پس مهلت را کماتا الی یوم یبعثون تا غرض پوری یبعثون چې خلق پر ژوند کول شي ما ته داسې مهلت راکته خلق را ژوند کول شي پاغه ورځ باندې دراشم قال الله ورته وی فینک من المنذرین نو پس بشک ته من المنذرین د مهلت ورکړو شو نه الی یوم الوقت المعلوم ترو ورځ د هغه وخت معلومه پوری نه هغه دعای قبول شوا خو پورا نشوا قبولا د خو ویل چې د قیامت تر ورځې پورې ماته مهلت شنه په ما مرګ رانه شي الله وی نه مرګ به در باندې راضی یو معلوم وخت چې هغه دغه دی نفخه اولا ده اول شپېلې پورې تا ته ټیم شو ګرځه په دنیا کې پوښ کنه دا اول شپېلې پورې درته وخت اله یوم الوقت المعلوم هغه معلوم دی نو هغه معلوم خو نه دی کنه وای معلوم دی اله الله تعالی الله تعالی ته معلوم دی کنه یا دا چې معلوم دی اشرات داغي علامات معلوم دي ښا علامات معلوم دي چې هغه بچ کړی شي وی دي بچ کړی شي وی دي ستاره طرف نه زمانہ زما د وسوسونه هغه تا بچ کړی دي چې پاره کې اول انبیاء علیهم السلام داخل دي پس دا غینه نور نه کان خلق چې کوم دي صدیقین شهدا صالحین هغه پکې داخل دي هغه مخلصین دي هغه بچ دي زما د وسوسو زما د سلطان او قدرت نه بهر دي قال الله ورته وی هاذا صراط علیا هاذا صراط هاذا دا اشاره د عبدیت ته عبدیت ته او دا علا په معنا د اله سره ده نو ګور وتا هاذا دا بندگی صراط لاردا مستقیم برابر علی الی ما ترا رسیدلی دا دا زما بندگی چې څوکې دی ما ترا رسی زما بندگی چې څوکې دی ما ترا رسی ته د بندګۍ نه بهر فستا متبعین بر بندګۍ نه بهری هغه ما ته نشی را رسیدلی دویم قال هذا صراط علی مستقیم علی په خپل معنی سره پرېږدا هذا دا بندگی زما ها چې زما بندگی څوک کوي صراط مستقیم ها لار د نیغا علی بیانه فما بان ما پزان لازم کړه تفضلا بیان داغي زب خلق ته دا غلار بیان کوما تب خپل کار کې او زب خپل کار کوم صحیح شو کنه دا کار تکوا بل درې معنا دا درېمه معنی چې دا هاذا مشارن له دا رست جمله سره ان عبادی ليس لك عليهم سلطان دا فیصله ده چې دا ما په بندګانو استاد هغه نه چلیږي ستا قوت نشته ده ستا سلطان نشته ده نو هغه ته دا که اشاره وکا قال هاذا الله ورته وی دغه فیصله زما چې زما په بندګانو ستا وس نشته ده صراط ها مستقیم دا لار د برابر علیا فما باندې ما په ځان باندې دغه فیصله لازم کړی دا چې زما په بندګانو بستا وس نه چلیږي ها ان عبادی یقینا بندگان زما لیس لک علیہم سلطان نشتر تعالی علیہم فاوی باندې سلطان سلطان سقوت قوت دی پی نشته رخا هغه د پخپل عمل ته ویلی په صورت ابراهیم کې تیر شو ویلې ما تر خو سلطان نو څه دلیل سره نو او کم ځای کې چې سلطان ورته ثابت شوی دی او دې ځای کې خرشتیا سلطان مخې پر نور خلکو ثابت شو کنه دا نور خلک چې دی په دوی باندې سلطان شو او په دې باندې سلطان نشته کوم مخلصین باندې په خاص بندګانو باندې سلطان نشته او په دې مخکینو باندې په دې ګناګار او کافر باندې نشته نو دا بسنګ شي او الته سورته ابراهیم کې ویلو چې بالکل سلطان نشته نو الته نو ته جواب کړو چې الته د سلطان نه قوت او دلیل مراد ده او دلته د سلطان نه مراد محض تسلط مراد ده نو محض مسلط خوده خدا خبره ده چې دغه قوت او دلیل نشته رخه لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعك من الغاوین مگر اسو چې تابع شي وجستا من الغاوین د بیلار خلقنا کم خلق چې بیلار دی هغه ستا تابع دی پاغي بستا دغه چلیږي چلونه باندې په چلیږي پنور چارنه چلیږي اوس تخویف و ان جهنم او یقینا جهنم لموعدهم خامخا زائد وعدی د دوی د اجمعین د ټولو دغه خلق به ټول جهنم تزید دوی نیټه حالت راخه لها سبعت ابواب اوس دته بیان کوي د دغه د جهنم د بعضو احوالو لها سبعت ابواب د دې جهنم د پاره سبعت ابواب و دروازې دي لكل باب د پاره د هر دروازې منهم د دې بیلار خلقنا د دې ابلیس ته د ملګرونه جزء مقسوم حصہ مقرره ده حصہ تقسیم کړی شوی ویشل شوی ده هغه حصہ هر یو چاته کوم دنو هغه خپل خپل برخه کوم دنو هغه ملاویږي په جهنم کې طبقات دي ښه طبقات بیا دغه طبقاتو کې د هر چا خپل حصہ ده سو طبقات دي و طبقات دي د هر طبقه بیا خپل دروازه ده ښه و طبقات دي جهنم دي ها لزاده حطمه ده سعیر دی سقر دی پوه شو کنه او دغه شانتی جهنم دی او بل څه دی یو رانه پاتې خو شي دغه شپږ شپږ شو جهنم دی جهنم دی او لزوا دا سقر دی او او دغه دی حطمه ده حاویه ده بل بل حاویه ده و طبقات دی خپ جهنم کې و طبقات دی دی و طبقات ولې دي ځکه مفسرین وایي کفار هم و قسم دي کفار و قسم دي ښا یو قسم سدي یو قسم چې کوم دنو يهود دي بل نصارا دي بل مجوس دي بل مشرکان دي غیر د دغه نه غیر د یهود دغه کتابیانو نه بل سابعین دي بل سابعین دي بل دهریان دي او بل سدي بل منافقان دي دا و قسمه چې کوم دنه کفار دي نو د دې و قسمه کفار او دا بعض یو بعض کې داخل دي هغه ته وایي دا خو مرتدم دي دا پرې منافقانو کې داخل شي نو یا اصل کافر چې تاسو چاته کم مزد ته هوا وړي کنه خو شوي دهری خوشي کنه ورس نشي نو دا و خلق دي و کف و قسمه کفار دي و قسمه ته جهنمونه دي ښا خو شوي نو په هغه کې بلا خلق او په دې کې عصات مؤمنانو چې کوم دنه هغه په یو دغه کې په یو طبقه کې سلامتیا به د هر قسم شر نه او امنینا من الفناء فامن باندې وای د فنا نه فنا به در باندې ناراضي ونزعنا ما فی صدورهم اوس یو خبره دار کنه په جنت کې ودا شي کې بني په دنیا کې بسړي چې بل سړی ولید چې هغه لک خده په ترقای کې ده کنه نو خپکې دوه کم از کم درجه به داوه چې نور خو به حسد به نه کولو فغا غل خبراتلو کم از کم تیر زم داسې وي نو دا به یو کبني الله وای دا به ته دوه باسم ونزعنا ما فی صدورهم او او بابا سماغه چې دوی پسې نو کې دي من غلن د سخفغان نه دته مون خفغان پښتو کې وایو باران یو سړی بل سړی ته خپکی هغه ته خفغان هغه خفغان مراد دی اخوانا په داسې حال کې چې رونه وي علا سرورن په تختونو باندې بناستي متقابلین یو بل ته مخامخ دا به انتهایی محبت یار وخت به یو بل ته مخامخ خدا نه چې خپه شیشه به یو بل ته خوش دا پکې نشته لا یمسهم فیها نسبون نه برسیږي دوی ته فیها په دې جنت کې نسبون ستړې والے دا نه چې ستړې شم استومانی دا او لکه د عابد په شان چې کوم دنه باسي بکې دا بنه کوي دا ستړې والے پکې نشته وي و ما هم عنها ومنها بمخرجین او نه به دوی د دې جنت نه او باسلی شي د جنت نه به او باسلم نشي چې یاره دا به یو وخت راشي ته به وایي چې زه خبسته سمره وخت پکې تیر کو پوجي دا دا څنګه چې ګندار دنیا سټیډیم دی پای کې به یو وخت پوری بیا به څوک وباسي نه دی وباسي ها نب عبادی الله وی خبر ورکه بندگانو زماتا ها خبر کا زما بندگان انی انا الغفور الرحیم چې یقینا زبخون کې مهربانه ما وان عذابی او یقینا خدا خبرم وتورکه وان عذابی او یقینا عذاب زما هو العذاب الالم اغه عذاب دردناک ته عذاب مم دردناک دی او بخنه مم ډیر اشتره نو دوار طرفونه اشتره لہذا د داسې د سړی یریږي مو تم یوم وی او خوف یوم وی ها الایمان بین الخوف والرجاء کنه نو دا غفور او رحیم ذات نه سړی تما کوي او د عذاب الیم نه سړی یریږي نو دا غدوار سیدنو پمنس کی ایمان د دا برته په دې طریقه حاصلېږي ها پوه شو کنه دا لس ادله عقلیه د ذکر کل په سبان دی په توحید باندې او دا په شکل د تذکیر النعم باندې چې لکه ته ولي وذکرهم بایام الله دا الله تعالی نعمتونه را یاد کا دې ته نه ګوره چې دا مسله دې پرېخه ده پوه شو کنه دا م پرېږده بیا یې درته وې ته ښا د عذاب نه بچ کېدو یو دغه طریقه ده بل طریقه د عذاب نه بازان بچ کا په بل طریقه څنګه ځانو پیژنه خپل ځانو پیژنه خپل رب پیژنه خپل دشمنو پیژنه نو ځان چې دیو پیژنه ته عبد یاره ته باندې نو باندې څه پکاري باندې اطاعت پکار دی د چا ولا پکار دی د رب ولا پکار دی د چا نه بزان ساتي د خپل ځان او د خپل رب د دشمن نه بزان ساتي ابلیس نه ابلیس د الله دشمن دی دشمنی ستا په سر جوړه شوی دا او تر پاتې یقینو کته ځان تخپل عذاب خوخه چې تر پاتې ستا په سر باندې یو چا دښمنی جوړه کړه او ته بیا را پاتې او دغه دښمن سره لاس ورکې کنه نو ځان ته بیا سزا خو خو ته ستا څنګه سزا خو خاله نو دا ابلیس خو ستا په سر راټلې شوی دی ستا په سر دښمن شوی دی اوس تر پاتې او ته د هغه سره په لاس کې لاس ورکې نو بیا ځان ته عذاب خوښ کنه نو دا عذاب نه د بچ کېدو لپاره دا درې طریقې تاسو راشته دي خو کدا درې د استعمال نکړي ادله باندې دم سوچنه کو په دغه باندې په تکوینی کتاب دی ادله تسویل کیږي تکوینی کتاب ورته ویل کیږي او درې مې ته پیش کو تشریعی کتاب پاول کې الف لام را تلک آیات الكتاب و قران مبین هغه تشریعی کتاب دی په تشریعی کتاب ځان بچ کا نه دې شو بچ کوې تکوینی کتاب تراشه تکوینی کتاب باندې ځان بچ کا آفاق کې وګوره پوښ کنا دې کې وګوره په دغه تکوینی کتاب کې آفاقی باندې ځان بچ نکړې شو نفسی تراشه په نقص کې مستا یو کتاب پروت دی پاغي باندې ځان بچ کا پاغي دې ځان بچ نه کو د دریو کتابونو کافره نو بیا ستلو کا بیا ځان تیار کا بیا ځان عذاب ته تیار کا بیا رستو د عذابونو د اقوام رته ذکر کړي د دې د پاره چې ځان د عذاب ته بیا تیار